اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الذي يجامع ولا ينظر دې ته وایي مسره د اکسال په مسره د اکسال کې وصل شته یا نه مسئله اکسال چې توارد د حشفي شوي وي په احد سبیلین کې انزال نه شوي په دې مسئله کې اتفاق دی چې نفس رقیبان کی ضرورت نشته دې مسله کې اتفاق دی چې انزال وشي نو غسل شته پدې کې اتفاق دی چې نفس تماس بغیر د دخول حشبینا پدې باندې غسل نشته خو که توارد د حشفې وشي او انزال ونه شي نو ایا غسل شته دی که نشته دی؟ په نزد بعضې اهل ظواهرو په علاج او په دخول په توارد د حشفي بلا انزال غسل نشته دغه نسبت عثمان علي زبیر طلحه ابي مکار تشویری پنیز د خلفاء اربعو عترت الرسول جمهور صحابه تابعینو، فقهاء او ائمه په علاج او په توارد د حشفې باندې اګر چې انزال نه شوی غسل شته دی. کومه فرقه چې د غسل نه قید اول د هغه فرقې دلیل پیش کړی دا د خالد روایت دی دی وی بیا ما دا دینه ته پوسو کو بیا د زواب بیا د عوام نه بیا د طلحه ابن عبید الله نه بیا د ابی ابن کعب نه ټول پاشر او مبشرب کې دی کو عثمان د کوادی دی کو زبیر دی کو طلحه دی قال واخبرني ابو سلمة قال حدثنا عروة انه سأل ابا ايوب فقال ذلك ابو ايوب انصاري مي چې په علاج او په توارد باندې بلا انذار غسل نشوي او دا دلای ذکر کوي دای د صحابه په ذکر کوي او اختصار دی خو وینا یې دا ده چې غسل نشته دی عنه سيدنا نفع بن عتبة بن عياض عن ابي سعيد الخدري قال قلت لاخوان من الانصار انزل الامر كما تقول الانماء من الماء قال قلت ماوي ابو سعيد خدري وهي د انصار سره مې مناظره وا هغه پرې قیدو چې په اکسال کې په علاج بلا انزال کې غسل نشته نو ماته چې هو منم ستا او غسل کوو نو څه تاوان دی فان صح قولکم فلستو بخاسرین وان صح قولی یا فالخسارو علیکم زه غسل نه دی واجب خو غسل کوم محل حد باندې بعمل کوم هغه راته وی کنه نو خوشی صوفي بنه جوړه قال قلت اخواني من الانصار انزل الامراء زه مقرر کړي خبره کما تقولون الماء من الماء لکه تاسو چې وی الماء من الماء دسه کومنو چې تاسو غسل بالای چینځار شي فإن إن أغتسل که زه غسل وکړم نو څه چل کېږي؟ فقال لا والله نه نه قسم په خدای غسل نه به نه کې ودې حتی لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله چې په نفس کې حرج مه پیدا کوه چې نشته ولې دلته لفظ د انزل الامر دی او اترک الامر هم شته څنګه تعبیر مې وکړو اترک الامر اکثر دغه شان ته وي خو صحیح انزل الامر ده خبره مقرر کړي زستا سره وایا زوړ اخشوه مر علی رجل من انصار رسول الله اسلام په یو کس راغی شیخ عثمان بن مالکی اكو سيد بن حزير جاري شده فدعاه اواز ورته وکړ فخر الیه وراسو فرما راوت سریوبت سعودي غسل کړو قال لعلنا جعلناک رسول الله اسلام ته شای چې جتی مکړه په حالت د اختلاط کې وی قال نعم او قال اذا وجدت او حتى جلته د باندې وصلا یا سان نطفه کم شوه فقد موقع انزال له نشو فعلی کلو او دس کوا غسل مکو د دینم دا معلومه شوه فافتح سره لري سار شو وقال ما حبسك قال كنت اسرت من اهلي ما د زوجي سره اختلاط کو تا رسول تراوي ما غسل کو نو ته احداث منو کړې ما انزال منو شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الماء من الماء ودا ام المؤمنین خپل حال ذکر کوي فاصلنا منه جميعا یو خبرو د ام المؤمنین دا قسم تعبیرات دا په حین د قطع د منازعې کې وي، خلک ختي، مناظره بازي وي، سزاګانې ملاوېږي، د خلیفه حکم وي، نو ام المؤمنین په امت خفه کېږي، نو داسې یو تعبیر وکړي چې نزاع ختمه کړي. نو هسې مجازاً وايي. او که د مؤنث ختنه څوک کوي نو هم جائزه ده. خو دا يو تک يو اکراما ده. تلذذا شين د جماع کې تلذذ پيدا کوي. د اجر او د ثواب په طريقې نه ده. وايه. ابو موسی حشری انا دی کبیر مزاری کار دی معلومات بد الله زرا علماء فرهذا وتواته فاسد ز پسور واشما حتا تا عائشہ فقال یا انه کان یختصر اذا جامع ولم ينزل نو عمل پدیری فقیر لهم اوس په دې باندې نقل کې حاصل لري چې یو قول رسول الله اسلام دی یو فعل رسول الله اسلام دی قول فعل کې تعارض راشي نو ترجیح قول د وي په فعل باندې قول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې اذا اعجلت حتى فقد ماك فعليك الوضوء په قول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې الماء من الماء نو پکار دا دی چې ترجیح دې د شي چې په اکسال باندې غسل نه شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په څه بیا عمل کوي وصایا قد روي عنه في ذلك ان مراد كل رجل به قد قد كان قد توجه حاصل دار چې تر ترجیحات اقوال ورکه په فعل رسول ویلې قول به هل راجح وي چې په خپل مرام کې صریح دلالت وي هغه قول په خپل مرام کې صریح دلالت نه د دې وجې نه منګه ترجیح فعل له وکړو تعبیر نه څنګه وکړو توی چې هغه ترجیح ده چا چې دار غیر چې نن ما نن ما زکه چا قول دې جواب دو شو قول لکله ترجیح چې هغه سی صریح دلالت وی او چې کله یو قول صریح دلالت نوي نه چې سنوي ترجیح نوي على ضربين فضرب من المال مع من المال على وضرب من مال رسول الله اسلام قال لا استعلى من الصلاة حتى چين ذالکی حتی دا اول لفظ فما ما كان من ذالک فی ذکر مع من المال ناغه پدې کې دلیل نه دی غنې چې په حساب کې غسل نشته پته کې دلیل نه دی ها ولې فإن ابن عباس قد ران وفي ذلك تن امراض رسول الله اسلام به قد كان غير محمد عليه اهل مقاعد الله دې مقصد بل دې غنه چې اهل مقاله ولای لا الماء من الماء په احتلام کې ابن عباس په جما کې نه وي احتلام کې غسل اهل لازمي چې انزال شوی کوئی انزال نه شوی غسل نه لازمي نو د دې نه استدلال په دې نه تاميږي چې په اکسال کې غسل نشته دی ها په احتلام کې چې انزال نه شوی غسل باندې دی هغه دین چې راغلی دی او خو جما کې دی او هغه خدای انصاری قصه دا او حادثه خدای جما ده وایه ها هم ما رویه حاصل دا چې او جما کې چې کم راغله دي نو ټیک دا چې خدا تعویل نکي چې هغه د اختلام شي ولې هغه منسوخ دي قرینه په شته چې څه وخت کې مسله الماء من الماء وه ولې وروسته بیا په توالد د حشفی باندې غسل راغی اول نه مشکلات پیدا کېدل د جامو قلت او غربت او زوجین به یو ځای پریوتل عذاب د یو بل نه لګېدل نو هر ورځ غسل مشکل پرې وته بیا چې کله وسعت راغی نو بیا وی چې را وس حکم داري چې کله یو سړی د دې فعل مقتدی شو او خپل کوشش وکړو توارد حسبی راغی غسل راغی مخکنه حکم منسوخ شو څنګه خلاف راغلی دی سوای هم هلکه وای مامي تحایوي چې ته دا روایت د ابو هريره او د عائشه ناسخ د مخکنو روایتونو لپاره دی د نسخ څه قرینه ده نسخ قرینه خو علاوه چې دا یو دمبل نه رسته تاخیر یې پکې نو ناس خبري نو موږ ته خدا پته نشته دی چې دا بیر روایت او دا شی روایت متأخر دی دا مخکنی روایتونه قال بیا فتح حاج الله سات تزاد سالور خو په سره خدای نه سنش کولای ولې چې په شی من ذالک دلیل ناسخ من ذالک ما هو چې نه شکم یو په نظر نه فزاری کا وایو ملا پړې ک په څلور مذهب پړ ک په خپل کتاب پړ ک او بیم نکابو چې هغه دا ویلي چې په اکسال په علاج باندې غسل نه راځي او په ابن کعب دی چې هغه په خپله وايي دا فی اول اسلام و فلما احکلم الله الامر نو د دې نه منې راغلي ده ماخي او به ابن کعب او څوک دی په خپله تصریح وکړه په نسخ باندې دا په خپل کتاب ذکر ما چې دا خبره چا کړې وه او به ابن کعب او څوک دی ها او به ابن کعب فتوی هم دا ورکړي چې غسل کوي وایا دا خو په خپل کتاب باندې خپل کولو ها ورپسې مخ کوي ها یا لکه دام د خپل کتاب خبره ده خاص ځکه عثمان دا وی چې الماء من الماء او بیا کله د عثمان دین رجو کړی ده ها دا چې خپل کتاب باندې وای شو تاسو عثمان مخیری کړی دی تاسو ها وای وکان المهاجرون لا يتابعونه على ذلك مهاجرون صدا نه منله چې کنه په اکسال باندې غسل نشته بلکې د مهاجرین عقیده دا چې په اکسال باندې غسل شته نه پدې کې فعالی هم راغی زبیر می عوام هم راغی ټول مهاجرین نه خریدار کړل دې خبرې چې غسل ستړي هاذا یدل ها ثم قد کشف ذلك عمر بن خطاب هغه دې کشف او تحقیق کو صحابه حکومت موجود و د مهاجرین او انصارنا فلم يصل ذلك عنده دا مسله د مخه ثابت نشولا فحملنا سرا غیره نو خلقی په خلاف باندې راځه مکه چې ګره غسل وکوي عمر حمل کوي چا ترجیح مونږ په یو ځای کې وو چې زیرین ثابت مو فتذاکرنا الغسل من انزال مونږ بحث کاو د غسل من انزال فقال زید ما علی حدکم نشته په یو کس تاسو باندې کړه چې جماع کوي انزال نه شوي الا يقل فرجه يتوضا وضوء للصلاه استنجاب کوي او د ماده او کوي وعند عمر ناس من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فی معلی بن ابی طالب او معاذ بن جبل چې دا فقهاو فقال عمر بن زید توی عمر انت عدو نفسک ته د خپل ځان دشمنه تفن ناس بهذا خلق د عفت ور کې چې په ایثار کې وصل نشته زیدو اما والله ما ابتدعتو ما ځان خدا خبرنه جوړ کړی ابتداء سمانه باندې کړی ولكن سمعت من عمايا رفاعت بن رافع من ابي ابي يوم الانصاري ما د خپل دې تلون نه ویل دا فقار عمر لمن عنده عمر وی ها چا ته چې راغی کو دا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تقولون تاسو وی فاختلفوا عليه او اختلاف شو کو فقال عمر يا بعد الله دخل بندگانو فمن اصل بعدكم د چانه به تاسو کوم تاسو نه علما انتم علوم بدر الاخيار تاسو بدرې نه او غره خلکې فقال علم طالب فارسل الله نبی صلی الله علیه وسلم هغه په جواب ولېګا وان ان کان شی من ذلک الحرت فعلی کسو حکم پدې کې او دا پته لګي حفصه ته جواب راوړی کړه دا د عمر لغا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله تعالی عنہ فصالا فقالت لا علمي بذلك ما تفتن شوه بیا شی په جواب ورو هغه فتور کړه کړه چې خطا اند خطا نه وړي فقط وجه الغسل غوسه شو عمر ګډي وډي وی دا سو سزا به ورکما شمله به واړه مکو سره په عذاب سره ها داغه به وی د خمار سره منلی ها او غیر معلومه من المعنی اختلاف مراد دی ها چې غوسه شته دی ها نور خلق هم د صفتی ور کړی دی وای موسی هغه چاړه ته وي چې غواړئ په سیند کې کیښه مواسي نه معنی هغه ځای نه چې هغه په چاړه کش شوي د ختنې ځای نه چې یونی شي یو بیا به غسل کینو وایا